بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا دا دي زجر رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دین خلکو ته بیان کو بیان کو بیان کو تپوس ته وشو چې یاله کانو ایمان ولې نه راوړې نو دوی یو خبره وکړه الله را نقل کوي ويقول الذين وي هغه خلق کفرو چې هغه کافران دي ويقول الذين كفروا وي هغه خلق چې هغه کافران دي سوي لولا انزل عليه ولی نشي نازل ولی په دې پیغمبر لولا انزل عليه ولی نشي نازل ولی په دې پیغمبر آیت یو نخه یو معجزه یو نخه من ربه د طرف د رب ددنه الله تعالی د د نبوت یو نخه ولې د تن را لګي لولا انزل عليه ولې نشي نازله ولې پد آیت یو نخه من ربه د طرف د رب ددنه دلته مراد د نخونه هغه فرمیشي نخې دي ښه فرمیشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه د خانه کعبه سره وم ناستم اغلته د مشرکانو ډله ده دی مشرکانو چې دی ما ته عبد الله ابن ابي زمعه راولېګو دا یو سردارو دی بیا پاتم کال د هجرت مسلمان شوی دی ما ته راولېږ ما سره کېناس وایي راته وایي په دې خوشحالېږي چې دا ستا ټول قوم په تا ایمان راوړي وایي ما ورته ویې ولې نه خوشحالېږم وایي ښه ایمان به د باندې راوړي خو په یو څو شرطه یو شرط دا دی چې ته به حضرت داوود علیه صلوات و سلام د پاره الله دا غرونه تابع کړیو نو ته خو د حضرت داوود علیه السلام نه کم نه کنه دا د مکی غرونه چې موږ په تنګ دره کې یو دا زمونږ نه لک په شاکه چې د علاقه کولاو شي یو دا دویمه دا ده چې ته د حضرت سلیمان علیه صلات و سلام د پر الله هوا تابع کړې و د سار نه بچې د غرمې پورې مزلې وکړه نو دومره به لکه قافلې چې یو میاشت کې کوي نو ته دا هوا زمونږ تابع که چې بس غر شام ته ځو او د شام نه غر مکې ته راځو دا وکړه دا رستو دا غره روانه ده او بل را له دا وکړه چې تاسو وایې چې حضرت عیسی علیه السلام مړی را ژوندي کول نو ته خو د هغه نه کم نه زمونږ مشر نیکه قصی بابا هغه را له را ژوندی که چې مونږ ته تپوس وکړو چې دا پیغمبر چې دا کمی خبرې مونږ ته کوي دا حق دی که دا نه دی حق نو بیا به وی ولې نه کې او سلې نه کې قل تو توایا چې دا الله فیصله خو نی شوي په نخو په نشانو باندې رو رکار نه کیږي تاسو وایي خوسی بابا را لرا ژوندې کې دا ټولې د ځمکې خبرې دي غرونه زمونږ نه په شا که دا د ځمکې خبرې دي او اوبه راله راوباسه دا د ځمکې خبرې دي الله تعالی د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې آسماني معجزه ښکاره کړې وه چې د سپومې ته اشاره وکړه نیمه په یو لاړه بله په نیمه بله لاړه هلکه مړې را ژوندي کول عجیبه دي کنه کاڼي سړی راوالي او په لاس کې نیولي او تسبیحات وایي د کاڼو تسبیحات ویل د پیغمبر اسلام په لاس کې به کاڼي وو سبحان الله سبحان الله به وي دا د مړي د راژوندي کولو نه لویه معجزه ده قلت وتوایا ان الله یقینا الله یضل هغه ګمراه کوي من یشا هغه څوک چې د هغه خوښه وشي ويهدي او الله هدايت کوي الیه خپل ځان طرف ته من هغه چاته اناب چې څوک الله ته رجوع کوي الکه هدایت هم الله په لاس کې دی او نه هدایت هم د الله په لاس کې دی ګمراهی هم د الله په لاس کې ده صرف مسله د شوق ده چې د ګمراهی سره د شوقي الله بدل هغه لار تیار کی او چې د هدایت سره د شوقي الله به د دا لار تیار کی نو ويهدي او الله هدایت کوي الیه خپل ځان طرف ته خو چاته چې د چا زړه کې خلک شوقي من انا هغه څوک چې هغه رجوع کوي الله ته دا من انا څوکي چې الله ته رجوع کوي دا غي چې د دین سره شوقي د قرآن مجید سره محبتی د الله د پیغمبر د حدیث سره محبتی الذین دا هغه خلق دی آمنو چاغو ایمان روړی وی وتطمئن قلوبهم او اطمینان کوي زونه داغوي بذکر الله د الله په ذکر مراد د الله د ذکر نه دی د الله دین روره تر هغه پورې دته پریشانی وي چې د الله د دین خبره نشي چې د الله د دین خبره وشي د زړه ته اطمینان ملو شي الا خبر شي بذکر الله خاص په ذکر د الله تطمئن القلوب اطمینان ملاویږي زړه د مؤمنانو ته الذين هغه مؤمنان بشارت الذين آمنوا هغه خلق چې هغه ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات یو کړی دی هغه نیک کارونه کوم خلکو چې ایمان وروړي او د ایمان سره اعمال صالحه کړي نو سده توبه شته د خوشخبری لهم دا غوی د پاره توبه دا غوی د پاره خوشخبری ده په دنیا کې وحسن مآب او ډیر خکلی ځای د واپس کېدو چې هغه جنت دی بیا مسله ده کذالک هم دقسې لکه دا مخکینی پیغمبران چې ما راولېږل نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام کذالک هم دقسی ارسلناک مونږ را لیږلې ته فی امت په یو امت کې خو داسې امت چې مخې ته ورته تاریخ پروت دی چې چا د پیغمبرانو اتباع کړې د هغوی سره څه شوي دي چا چې د پیغمبرانو مخالفت کړی د هغوی سره څه شوي دي کذالک هم دقسې ارسلناک مونږ را لیږلې ته فی امت په یو امت کې قد خلت چې مخکې قد خلت چې تیر شوی دی من قبلها مخکې د دینه امم ډیر امتونه دې ته متراولې غلې ذمہواری دې صدا دوی سره بسکه لتتلو علیهم الذی د دې د پاره چې ته اولولې په دوی باندې هغه کتاب لتتلو د دې د پاره چې ته اولولې اولولې علیهم په دې خلکو باندې الذي هغه کتاب او حين الیک چې مونږه وحی کړی د تا ته دقه د الله کتاب دی خلکو ته اولولې اولولې او دا وته بیان کی لیکن دا خلک سدي ناړامه وهم او دا خلک چې دی یکفرون بالرحمن دوی کفر کوي پر رحمان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې د رحمان ذکر وکړو نو دی به وی ومر رحمان دا رحمان لا څه شی دی تاسو ته به بخاري کې راشي یو ځل ویلې مو په حدیبیه کې چې کله صلح وشوه د صلح کاغذ لیکل کېده نو سر کې ولیکل شو بسم الله الرحمن الرحیم د کافرو د طرف نه چې کم جرګې والا او هغوی وي الله خو پیژنو خو دا رحمان او رحیم دا څه شی دا خو موږ نه پیژنو نه موږ سره چې خط لیکي په زړه طریقه به لیکي زړه طریقه څه ده بسمک اللهم بسمک اللهم پیغمبر اسلام وی الکه زه دا سولی کې نو الله پاک وی چې دوی چې دی یکفرونه دوی کفر کوي او انکار کوي بر رحمان پر رحمان قل تو وتوا یا رحمان نه پیژنې بی اندازې مهربان هو دق رحمان چې دی ربي دا زما رب دی لا اله نشته دی معبود برحق لایق د عبادت الا هو مگر مغه دی علیه پدغه الله توکلت ما اعتماد کړی دی و الیه او دق الله ته متاب زما واپس کیدلی بیا هم هغه خبره وه چې ته پیغمبرې زمونږ د پاره دا فرمیشي معجزې ښکاره که دا غرونه زمونږ نه په شا که قصی بابا را لره ژوندې که دا د شام او د مکې منځ کې چې دا سفر دی دا مونږ ته اسان که نو الله وی ولو ان قرانا او کشر قران مجید الله تعالی د قران معجزه ښکاره کی او د قران مجید په وجه باندې دا کارونه وشي ولو ان قرانا کشر قران مجید سیرت به الجبال بوت لشي به په دې قران مجید الجبال غرونه د قران مجید په معجزه دا غرونه د خپل ځای نه بوتلی شي د مکی غرونه او قطعت به الارض یا کټ کړی شي په دې باندې زمکه څوک وایي زمکه مو واله دونه مزله مو وه او څوک وایي دونه مزله مو که او قطع به الارض یا کټ کړی شي په دې باندې زمکه د قرآن معجزه شي او د قرآن د معجزې د وجې نه دا سفر تاسو ته لنډ شي او کلم به الموت یا خبر یو کړی شي د دې قران په وجه د مړو سره د قران مجید معجزه را مخ شي او قصي او د ابل او د ابل را ژوند شي او دا خلک سره خبري وکي خ... دا لو حرف شرط دی ښه کشره د قران په وجه باندې دا غرونه د خپل ځای نه لرې کړی شي کشره د قران په وجه باندې د ازمکه مزل آسان کړی شي او د قران په وجه باندې مړی را ژوند شي نو جزای څه ده لما امنو دا زدیان دي لما امنو نو دی بیا د غره نوړي ایمان برانوړي بل لله الامر بلکې خاص د الله د پاره د اختیار جميع ټول ولی ابو بکر صدیق د ابو جهل نه زیاتې معجزې لیدلې وي د رسول الله په لا چې څونه معجزې ښکاره کېدې ابو بکر صدیق هم لیدلې دي ابو جهل هم لیدلې دي او الله تعالی د ابو بکر ایمان نصیب کو دا بل نصیب نشو ځنې مؤمنانو دا دغه وکړو تقاضا چې یاره که الله ورته دا معجزې ښکاره کړې وي نو ښه به وي د دې دپاره چې دوی ایمان راوړی وي نه الله وایي مؤمنانو تاسو څه پوهېږئ دا ضدیان دي چې دا ټوله دنیا خو ته په بله راوړی دوی دغه نه راوړي ایمان افلم ییأس الذین آیا ناامیده نه دي هغه خلک افلم ییأس الذین ایا نومید نه دي هغه خلک آمنو چې هغه ایمان وروړي دي دی نومید نه دي د دې خبرې نه الله یشاء الله کشر خوښ شوی وي د الله لهد الناس جميعا الله به په زور باندې هدایت کړي وي ټول خلکو ته بلا اختیار به الله ټول لغه کړي مسلمانان کړي وي خو دا خوند نه کوي خوند دا کوي چې څوک په خپل شوق او په خپل زړه باندې ایمان وروړي ولا یزال الذین کفروا همیشه به هغه خلک چې هغوی کافران دي تصیبهم رسیږي به هغوی ته بما په سبب د هغه بدو کارونو صنعو چې هغوی کړي دي کافرو ته به همیشه رسیږي په وجه دا غا کارونو صنعو چې هغوی کړی دي سبا وته رسیږي قارعه مصیبت افت یا خو به وته په مصیبت راشي او که مصیبت را نشي نو یو بل معامله به وشي غالبا موږ هم د هغې نه غافل یو قرآن مجید وایي تاسو مه غافله کیږئ یا به په مصیبت ډارک راشي او یا به مصیبت د دوی علاقې سره نږدې راشي مثلا پاکستان دی ایران باندې به یو حادثه راشي سبق د دې وی چې ګوري تاسو هم ویښ شئ لکه هغه علاقه باندې الله راوسته دلته هم راتلی شي په افغانستان به راشي دا سبق د دې دی چې ګوري سم شئ ګوري هغه دی څنګه چې په دې وطن حادثه راله په تاسو هم راځي دلته به په هندوستان راشي نو یا به ډاریک عذاب راشي او تحل یا براشي دا دا دغه د آفت او دا مصیبت قریبا نږدې من دارهم وطن د دوی ته حتی تر دې پورې یاتي وعد الله چې راشي وعده د الله د باس بعد الموت ان الله یقینا الله لا یخلف الميعاد هغه خلاف نه کوي د خپل وعده نه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابه اجمعین دعا کې یا الله تاسو موږ راځي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب د قران په یې زموږ نصیب وکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث هم رب صحیح پوي کی رب د قران اتباع زموږ نصیب وکړي رب د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې مراکې په قبر کې مراکې رب د دې خیر او برکت پر ورځ د قیامت موږ لرا کې رب د دې عظیم خیر نه ته موږ ما محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دې له دې راتلو د دې کې نستو دنیا کې هم الله اجر